باب خيار العيب باب د په بیان د خيار العيب کې مخکې تاسو ویلو چې خيار شرط مانع دی د ابتداء الحكم نه خيار رؤيت مانع دی د تمام الحكم نه او خيار العيب مانع دی د لزوم الحكم نه دا د تمام نه مانع نه دی بيع بم تامي حكم بم تام وي ملک بم راغلي وي بیا بم خيار العيب وي نو په خيار العيب کې پرون مسله زده کړه چې دا کتاب په تا باندې ما خرج کړو په مطلب باندې پوه شئ بای هم تام ده حکم هم تام ده ملک دم راغلو بیا هم درته خيار العيب شته پوه شئ پرون دی و مسله زده کړې و چې د خيار العيب په صورت کې بعد القبض تفریق الصفقه جایزه ده قبل القبض تفریق الصفقه نه ده جایزه بیا هم درته په دې متن کې راشي باب خيار العيب باب د په بیان د خيار العيب کې واذا طلع المشتري على عيب في المبيع چې کله خبر شو مشتری په عیب باندې په مبيع کې لکه دا موبایل ته باندې ما خرڅ کړی دی تا چې کور ته ویوړو په دې کې د عیب وکړو فهو بالخيار نو تا ته اختیار دی ان شاء خذه بجميع الثمن وان شاء رده کچرته دی خوخي نو روپۍ به کموي نه په ټولو روپیو به اخلي او کچرته دی خوخ نه واپس کا خپل ټولو روپۍ والا مسأله دا ده چې په خیر عیب کې به سمن نه کموي د دې عیب په مقابله کې به سمن نه کموي یا به په پوره روپیو مبيعه اخلي یا به بیع ماتوي لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة ځکه مطلق حق التقاضا د وصف د سلامتیا کوي وجه دا دا مطلق حق د ذکر ذکر کړو چې غالب په اشیاو کې سلامتی ای نو چې سړی مطلق حق دو کې نه پکې دا ویلي وي چې د عیب نه پکې ته بری وي نه دا ویلي دي چې د عیب نه پکې ته بری نه یې مطلق حق دا مطلب نه تا ته براءت تر کړې نه عدم براءت عقد مطلق کړې ده عقد کې غالب وسب د سلامتی ای نو دلته دلالتن شرط د دې شته چې د مبيعه به سالم ای اگر چې صراحتن نشته خو دلالتن وسب د سلامتی شته معلومیږي دا چې دا وسب د سلامتیا د لوازم د عقد نه دی او په انتفاع د لازم خو انتفاع د ملزوم راځي چې وسب د سلامتیا فوت شي عقد دی ختم شي نو به د اختیار څه معنا ده چې یتخیرو په کار دی چې اختیار نه وي د عقد باطل شوی وي ځکه وسب د سلامتیا مقتضا شو او مطلق عقد مقتضی شو مقتضا معنا لازم مقتضی معنا ملزوم چې کله لازم نه ملزوم نه نو بیا دلته اختیار ولې دی نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې کله عقد مطلق ذکر شي شی چې مطلق ذکر شي فرد کامل ترې نه مرادېږي مطلق نه فرد کامل مرادي ان مطلق العقد عقد لازم چې دی مطلق العقد عقد مطلق ذکر شو کنه فرد کامل د عقد مراد دی فرد کامل د عقد څه شی دی عقد لازم عقد لازم تقاضا د وسب د سلامتی کوي صحیح شو عقد لازم او چې وسب د سلامتی نه عقد لازم ختميږي عقد غیر لازم پاتې کیږي خو په نفس عقد پاتې کیږي خو لا لزوم پکې ختمي اوس په دې پوه شو فعند فواته يتخيرون چې کله وسب د سلامتی نه نو لزوم د عقد ختم دی نفس عقد شته نو بیا هم تاته اختیار دی چې په ټولو روپیو اخلي او که بیه ختموي کای لا یتضرر بلزوم ما لا یرضا به د دې لپاره چې د متضرر نشي په لزوم د داسې یو څه چې د ور باندې راضي نه دی وليس له ان يمسكه ويأخذ النقصان او دا حق نه لري چې د عیب عوض ولي ګوره دا موبایل ما پتا باندې خرڅ کړی دی روغ جوړ موبایل په 1000 روپۍ کیږي او چې لګ عیب پکې وي په 1500 کیږي نو ما پتا باندې په 1000 روپۍ خرڅ کړی په دې کې لګ عیب دی نو ته دا سینما ته نشو ویل چې عیب جن خو په 500 روپۍ کیږي نو 500 روپۍ والا دا سینما ته نشو ویل بلکې یا به هم دا عیب جن په 1000 روپۍ اخلي یا به هم ماته کا وليس له ان يمسكه د تد حق نشته چې د معيوب مبيعا د ځان سره اشاره کی ويأخذ النقصان او د نقصان عوض والی لأن الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ځکه د اوصاف په مقابله کې روپۍ نه تاسو مخکې ویلي دي کنه چې دا سمن یا به د اصل په مقابله کې وي یا به د وسب په مقابله کې وي یا به د دواړو په مقابله کې وي نو کدا سمن د اصل په مقابله کې وي نو هاذا هو المقصود هم دا زموږ مقصود دی چې سمن د اصل په مقابله کې او دا نور دواړه احتمالات غلط دي چې سمن د وصف په مقابله کې شي ځکه بیا زیادت د وصف په اصل راځي او دم غلط دی چې د اصل او د وصف دواړو په مقابله کې شي ځکه بیا مساوات د اصل او د وصف راځي نو سمن د چا په عوض کې دي د اصل د دې وصف په مقابله کې نه دي نو چې وصف نه پیسې پکې نه کټ کیږي لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ځکه اوصاف چې د دې په مقابله کې یو روپۍ هم نشته معترض اعتراض کوي چې زه به درته وښایم چې روپۍ به پکې وي لکه یو غلام په تا باندې ما خرڅ کړو په زر روپۍ نو چې په زر روپو مې در باندې غلام خرڅ کړو به خدای نه خواسته قصدن مې د لاس غوڅ کړو ته لا قبض کړی نه دی بایع ترې نه قصدن لاس غوڅ کړو دلته خو نیم سمن کټ شو نیم سمن پاتې شو دا ولې دلته خو د وسب په مقابله کې سمن راغی نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې فی مجرد العقد مطلب دا دی چې د وصف په مقابله کې په خالی عقد کې سمن نشته او دلته د مجرد العقد نه دی دلته د وصف مقصود به تناول ګرځیدل دی دا لاس ورته بایع کټ کړي دی مقصود به تناول شو نو ځکه په مقابله کې سمن راغله مخکې تاسو ویلو چې کله وصف مقصود شي به په مقابله کې سمن وي او چې مقصود نه وي نو به په مقابله کې سمن نه وي ولانه لم يرضى بزواله عن ملكه دویمه دا ده چې دا بایع چې دی لم يرضى بزواله نه دی راضي په زوال د مبيعي باندې په دې خو پوه ان شاء الله دویم دا دی چې دا موبایل تا مانه په 1000 روپۍ اخسته دی اوس په دې کې لګ عیب دی او ته مانه 1500 روپۍ کټ کوي نو زه په دې نه يم راضي چې دا موبایل دې په 1500 خرج شي زه په 1000 راضي مله دی وجه نه یا به په 1000 اخلي او یا به واپس کې ولانه لم يرضى بزواله عن ملكه دا نه درازي په زوال د دې مبيعي باندې د خپل ملک نه به اقل من المسمى په کم باندې د سمن مسمى نه فيتضرر به نو چې په کم سمن یوالي نو دلته بایا ته ضرر رسي په دې پوښښ ان شاء الله نه نه فیتضرر به چې سمن کټ کې پکې چاته zarar ده بایع ته اوس معترض اعتراض کوي چې بایع سمن چې کټ کې بایع ته zarar ده چې نه کټ کوي خو مشتری ته zarar ده دا وایي د مشتری نه موږ دفعه د zarar کړي ده کنه هغه ته اختیار ورکړي ده چې په ټولو روپیو اخلي ک بایع فسخ کوي ودفع الضرر عن المشتري ممکن دفع د ضرر د مشتری نه ممکنه ده بالرد چې دا مبيعه دي رد کی خپل ټول سامان دی والی بدون تضرره نو دته په کې بالکل ضرر ونه رسیږي والمراد به عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض خیر عیب په هغه عیب باندې ثابتېږي چې د بیع په ټیم کې مشتری نه لیدل د قبض په ټیم کې نه لیدل او که د بیع په ټیم کې ورته ګوري او بیم اخلي یا د قبض په ټیم کې ورته ګوري بیم قبض کوي به خیر عیب نشته لأن ذلك زکه د لیدل د رؤیت د عیب عند البيع یا عند القبض ردون به د په دې عیب باندې رضا ده اوس عیب څه ته وایي مشتری به یو څه ته عیب وایي بایع به وایي دا عیب نه ده اکثر هم دا شي وی کنه ته چې برګین کې گاډه خلی جاز درته دینه جوړي برګین والا به چې پم د خرڅه به تر تر ټنګه درته تینه جوړي شپې ته هي بدر ته پکې راو باسي نو کله کله بایع عیب ته عیب نه وای مشتری ته عیب ښکاری نو عیب بچ ته وای وای عیب دی ته وای چې په مارکیټ کې قیمت کمی دی ته عیب وای چې د دې پوجا په مارکیټ کې قیمت کمیږي دا عیب دی صغرا دې ته وایي چې اصغر پکې ذکر وي صحیح ده اصغر به څه ته وایي اصغر موضوع د مطلوب ته وایي موضوع د مطلوب ته اصغر وایي لکه العالم حادث العالم حادث دغه قضیه مطلوبه ده دا دعوه ده العالم پکې اصغر ده حادث پکې اکبر ده العالم چې په کومه جمله کې راشي دي ته صغرا وایي والمرجع في معرفته هي في معرفة قيمته عرف أهله والاباق اوس کوم شی عیب ده کوم شی عیب نه ده لن اجمالی خو درته ویل چې کوم شی قیمت کمی ده عیب ده او کوم شی چې قیمت نه کمی ده عیب نه ده دا اجمال شو د دې تفصیل درته کوي یو څو جزئیات درته بیانې والاباق یو غلام ده او تختی را تختی نو دا عیب ده پکې ځکه د دې په وجه د قیمت کمی نو تا باندې چا غلام خرج کړو دا غلام تختی را تختی نو دا غلام ته د خيار عیب په وجه واپس کويش والبول فی الفراش په کټ کې میتیازي غلام د کټ کې میتیازي کوي نو دا عیب دی په دې پوه شو د دې په وجه د قیمت کمیږي لدی وجه نه تا ته خيار عیب شته د دې عیب په وجه واپس کويش والسرقه فی الصغیر عیب ګوره د دې وسرقتو د دین ورسته صورت ته مسلې درته بیانوم صورت ته مسلې دا ده یو ماشوم دی د بایع په کور کې غلا کړی دا ماشوم غلام دی او د بایع په کور کې غلا کړی دا دی به په مشتری خرج کړو خو د مشتری په کور کې په ماشوم توپ کې غلا نه ده کړی بیا چې کله بالغ شو به غلا وکړه بعد البلوغ غلا وکړه نو د بایع په کور کې قبل البلوغ لا کړی و د مشتری په کور کې بعد البلوغ لا وکړه نو دا د دې عیب په وجه نشي واپس کولای دا د دې سرقي په وجه نشي واپس کولای ځکه بعد البلوغ د غلا ځان ته سبب دی او قبل البلوغ د غلا ځان ته سبب دی نو د کم سبب د وجنې چې د بایع په کور کې غلا کړي و د هغه سبب د وجنې د مشتری په کور کې غلا نه ده کړي بلکې د مشتری په کور کې بعد البلوغ لا کړي ده او بعد البلوغ د غلا سبب جدا ده قبل البلوغ سبب جدا ده په صورت تمسنی پوه شو کنه کچرته ګوره د بایع په کور کې قبل البلوغ لا وکړه به په مشتری خرج کړو د مشتری په کور کې صورتونه درته بیانوم درې صورت درته بیانو اول صورت دا ده د بایع په کور کې قبل البلوغ لا کړي و به د مشتری په کور کې قبل البلوغ لا وکړه نو د تخیر عیب شته ځکه سبب په دواړو کې یو دی دواړه غلاګانې قبل البلوغ دي د بایع په کور کې بعد البلوغ لا کړي و د مشتری په کور کې بعد البلوغ لا وکړه دلته خیر عیب ورته شته ځکه دلته بعد البلوغ دواړه بعد البلوغ دي نو دلته سبب یو دی دریم د بایع په کور کې قبل البلوغ لا کړی دا د مشتری په کور کې بعد البلوغ لا وکړه دلته سبب د دې غلا جدا جدا ده لدی وجنه دلته خیر عیب نشته نو دغه مسأله دغه ده چې د بایع په کور کې قبل البلوغ لا کړی وي او د مشتری په کور کې بعد البلوغ لا کړی وي فرمای وسرقه فی صغیر عیب سرقه په صغیر کې ټیک د عیب ده د بایع په کور کې او د مشتری په کور دواړو کې قبل البلوغ لا کړی دا نو دا عیب دی مالم یبلغ په دې پوه شوي دا یو صورت شو فاذا بلغ کله چې د بایع په کور کې قبل البلوغ لا کړی دا د مشتری په کور کې قبل البلوغ نه دا کړی فاذا بلغ اوس د مشتری په کور کې بالغ شو به غلا وکړه فليس ذلك بعيب نو دا عیب نه دی حتى يعاوده بعد البلوغ تر دې چې دا ورته عود کې بعد البلوغ چې عود پکې بعد البلوغ شي یعنی د مشتری په کور کې بعد البلوغ د بایع په کور کې بعد البلوغ نو دا به عیب دی دغه څه خلک دي په دې پوه شو ګوره اوس ورته ومعناه د دې معنا دا ده چې اذا ظهرت عند البائع في صغره چې کله دا غلا د کړي و د بایع په کور کې په صغر کې نو دلته به نه واپس کوي ځکه د مشتبایا په کور کې قبل البلوغ لا یو سبب لري دا ځان ته عیب دی او د مشتری په کور کې چې بعد البلوغ لا کړي دا, دا مستقل سبب لري نو دا ځان ته عیب دی لانه غیره وهذا د دې وجه دا ده چې لأن سبب هذه الاشیاء سبب د اباق او د البول فی الفراش او د سرقی د دې درې وړو سره دا فی الصغیر لګوخه الاباق فی الصغیر البول فی الصغیر السرقه فی الصغیر د دې درې وړو سره لګوه او درې وړو کې هم دغه تفصیل کوه دا درې وړو صورت پکې جوړوه لأن سبب هذه الاشياء ځکه سبب د دې درو اشیاء یختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش مثلا په کټ کې امتیازي چې ماشومي نو لزعف المسانتي دا د دې وجه نه کوي چې مسانه کمزوري ده وبعد الكبر او بعد البلوغ چې کوي نو لداء في الباطن د دې وجه نه کوي چې باطني څه بيماري لري لیونتوب چې دی په ماشوم کې دا دائمي عیب دی عیب ابدا ومعناه اذا جن في الصغر في يد البائع ګوره صورت مسلې دا ده چې د بایع په کور کې قبل البلوغ لیونه شو د بایع په کور کې قبل البلوغ لیونه شو دا خو عیب دی چې د بایع په کور کې لیونه شوی نو د مشتری په کور کې عود ته ضرورت نشته دا څه معنی نه ده د بایع په کور کې لیونتوب پر راغلو او بیا د مشتری په کور کې عود شو خو شو قبل البلوغ که بعد البلوغ نو به واپس کوي او که عود ونه شو نو الله خو قدرت لري چې لیونه جوړ کړي نو دا به کېدې شي جوړ شوی عیب زین شوی بخر د خلی بدبوې ته وای او زفر د تخرګونو بدبوې ته وای نو د خلی بدبوی او د تخرګونو بدبوی دا په جاریه کې عیب دی یو جاریه در باندې چا خرڅ کړه دغه بدبوی نه پکې وي نو دا د عیب په وجه ته واپس کوي شي لأن المقصود قد يكون الاستفراش ځکه مقصود د جاریه نه کله استفراشي وهما او دا دواړه بدبویانی چې دی خلانی به د استفراش ته خلل رسي وليس بعيب في الغلام او دا دواړه بد بویانی په غلام کې عیب نه دی غلام کې خو شو مخ کې یو شل کله مخ کې ما سره یو طالب اوس تکمیل تدریسي په هغه وخت کې طالب او ډیر سخت بد بوی او نو ما ورته ویل ځان صفا کوا نو د بیرې د زمری د خلینم بد بوی زی نو د زمری او مې ته خو زمری نه ته خو انساني او غلام کې دا عیب نه دی نو ته خو حره نو هغه دومره بدبوی او درې میاشتې کو به جامې نه بدلولې بیا به درې میاشتې بعد بدل کړي هغه به بیا درې میاشتې غوستې وي بیا به چې هغه بدلولې بیا به دا خیرنې هغه نورې خیرنې به وینځلې نه وي بیا به هغه غوستې نو وليس بعيب في الغلام غلام کې دا ډول بدبویان عیب نه دی ځکه غلام کور جارو کوي لیټین صفا کوي سرک جارو کوي دغه خدمت کوي دنه مقصود استفراش نه دی لدی وجنه دا ډول بدبویان نقصان نه رسي هلته مقصود استخدام دی ولا يخلان به او دا دواړه هغه ته خلل نه رسي الا يكون من داء مگر کدا دواړه بدبویانه د بیماری نه وي نو خو به بیماری عیب ده دا بدبوی عیب نه ده والزنا وولد الزنا عیب فی الجاریه دون الغلام وینځه زناکار ده یا حرامه ده نو دا عیب ده ځکه د دې بچی چې پیدا شي هغه ته به خلک د حرام د حرامه زوی وي پوه شئ ځکه چې تا وینځه اخستې د حرامۍ ده او یا زناکاره ده نو خود دینه بستا بچی پیدا کیږي بیا به دې بچی ته خلک پیغور ورکړي او غلام که حرامي وي یا زناکار وي نو دا عیب نه دی ځکه دا غینه خوستا بچی نه پیدا کیږي لانه یخل بالمقصود ځکه په وینځه کې مقصود ته نقصان رسي په جاریه کې چې هغه استفراش او طلب الولد دی ولا يخل بالمقصود في الغلام او خلل نه رسي مقصود ته په غلام کې مقصود په غلام کې څه شی دی وهو الاستخدام زناکار نم خدمت اخیستې شي او د ولد الزنا نم خدمت اخیستې شي الا یکون زنا عادت له مگر دا که زنا عادت نو بیا باغ زنا کوي کستا خدمت وکړي نو بیا دا مقصود ته نقصان رسي علامه قالو لان اتباعهن يخل يخل بال يخل بالخدمه ځکه د خزو پسې ګرځیدل د خدمت ته نقصان رسي والكفر عيب فيهما چا در باندې وینځه یا غلام خرڅ کړی دی خو کافرین دي نو دا پکې عیب دی ځکه ستا مقصود به کفاره د قتل او په کفاره د قتل کې خدا نشي آزادولې لأن الطبع المسلمي یو خدا دی چې طبيعت د مسلمان يتنفر عن صحبته د کافر د صحبت نه نفرت کوي ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات بل دا دی چې دا په بعضي کفاراتو کې هم تنشي ورکول لکه په کفاره د قتل کې فیختل الرغبت نو دلته په رغبت تر خلل رسیږي نو قیمتي کمیږي فلو اشتره على انه کافر کعکسو ګورا ستا کافر غلام پکارو او تا چې کور ته راوړو نو هغه مسلمان نو دا عیب دی کنه دی نو یو قول دا دی چې دا عیب نه دی بلکې دا خو کمال دی لکه تا غوا خستا هغه درته ویلو چړنده ده او چې کور ته دی راوړه هغه ړنده نه و نو په دې کې خو نورم تا ته فائدہ ده نو چې تا خسته و د کفر په نوم او هغه و مسلمان نو په دا عیب نه دی ځکه دا خو نورم کمال دی او بعضی علما فرمایي چې دا عیب دی ځکه د کافر غلام په کار دی چې لیټرونه په صفا کې دا ګنده ګنده کارونه پوه کې او په مسلمانې زړه نه کیږي نو چې دا اوس مسلمان وخته نو په دبه څه کوي اوس مسلمان باندې خدا ګنده کارونه نشي کولای لأن ارتفاع الدم و استمراره ځکه د وینو انقطاع دا په کوم صورت کې دا د لا تحیزو په صورت کې بالغه لا تحیزو په دې کې ارتفاع الدم و استمراره استمرار په کوم صورت کې وي وهي مستحاضه کې علامه الداء دا علامه د مرضی ويعتبر في الارتفاع اوس حایزه نه ده نو پنځلس کلنې کېم چې حایزه نشي نو پوښ چې دا مریضه ده چې پنځلس کلنې کېم حایزه نشي د پنځلس کلنې نه مخکې که حایزه کېدنه نو دا څه عیب نه ده ځکه ماشومه ده ويعتبر في الارتفاع او معتبرول بشي په ارتفاع د په انقطاع د وینې کې اقصا غایت البلوغ هغه انتها د اخر د بلوغ انتها د اخر د بلوغ ادنه نه کال دي او انتهای 15 کال وهو د امام سي په مذهب ولس کال دي او د صاحبانو په مذهب 15 کال دي تاسو ته په مشکات کې راشي چې مفتبه قول د صاحبانو دی ويعرف ذلك دا انقطاع استمرار به پیژندل شي بقول الامه د دی وینځي په د وینا د وینځي د وینا مطابق که وینځي ویل چې انقطاع ده بس انقطاع ده او که ویل چې مستحاضه نو بیا مستحاضه ده نو د دې د وینا مطابق به دا رد کی اوس معترض اعتراض کوي چې د دې وینا خو نه د معتبره نو د فرمای چې فطور فطرد رد به کی د دې په وینا نه بلکې د دې د وینا سره به مشتری ته قسم ورکي بایع ته به قسم ورکي نو که بایع د قسم نه انکار وکړو بیا به رد کینو دا انکار به سبب درج شي پوه شوي د دې وینځي وینا ته به اعتبار نه فترد اذا زم الیه نقول البایع نو دا برت کې چې کله ور سره منظم شي انکار د بایع د قسم نه قبل القبض و بعده هو صحیح بس دې دو تفریح دو تفریح بکونو رسیږي یو بده د مشکاتینو پسې او یو بده هدایتینو پسې دو دو کتابه به یو تاسو ته سهولت دی پسې به لس منټه تفریح در کوم دا کتاب یې وری وایو